نو اوس هغه وخت راورسېدی چې مسلمانان باید د منافقانو سره نرمه او پسته گزاره ونه کړي بلکې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانان امر کړه چې د کفارو او منافقانو سره باید تشدد او سختی وسی محمد صلی الله علیه وآله وسلم د کفارو او منافقانو سره جهاد کوه او پر دوی سختي کوه او د دوی د ورتلو آخري ځای جهنم دی او دغه جهنم د ورتلو ډیر بد ځای دی. الله جل جلاله خپل رسول د دې څخه منع کوي چې د دوی صدقات قبول کړي او پر دوی د جنازې لمونځ ادا کړي او د دوی د پاره د مغفرت طلب وکړي. او د دوی و ښخولو ته حاضر شي، الله جل جلاله امر وکړ چې د دوی د دسیسو او مؤامرو هغه مرکز ور ونړوي چې د مسجد په نامه سره یې جوړ کړی و، د منافقانو په باره کې داسې آیاتونه نازل شوه چې دوی یې پوره رسوا او شرمنده کړه، د دغه آیاتو تر نزول وروسته د دوی په پېژندلو کې هیڅ پټوالی نه و. هغه کسان چې په مدینه منوره کې اوسېده ټول منافقان یې په نامه نامه سره پېژنده. د دغه غزا په نتیجه کې د شا و خوا عرب په ډلو ډلو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اسلام راوړلو د پاره راتله که څه هم د دغه ډلو راتګ د مکې مکرمې تر فتح وروسته شروع سوی و مګر د دغه ډلو ډیروالی او و اوج ته رسېدل د تبوک تر غزا وروسته و. د سورة التوبه ډېر آیاتونه د تبوک د غزا په متعلق نازل شوي دي چې ځینې یې د مخه تر وتلو نازل شوه او ځینې یې پس له وتلو چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په سفر کې وو نازل شوه او ځینې یې هغه وخت نازل شوه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بېرته مدینې منورې ته راغلی. په دغه آیاتو کې د غزا حالات، د منافقینو رسوایي، د مخلصه مجاهدینو فضیلت، د صادقه مسلمانانو د توبې قبلېده او نور حالات ذکر شوي او بیان شوي دي. محترمو وروڼو! د تبوک د غزا څخه هم ډېر شرعي احکام، نصیحتونه او عبرتونه راوځي، خو زه به د اختصار پر ډول یو څه مهمو او د غور وړ شیانو ته اشاره وکړم. اول، په مال سره د جهاد اهمیت، د اسلام د دښمنانو سره جهاد کول یوازې دا نه دي چې زه غزا ته ووتم، بلکې کوم وخت چې جهاد و اسلحې، نفقې او مال ته ضرورت پیدا کړي، پر مسلمانانو دا واجب او لازمه ده چې د خپل قدرت پر اندازه به د جهاد لپاره خپل مالونه هم ورکوي لکه څرنګه چې موږ ولیده چې اصحاب کرام په خپله هم غزا ته وتل او هم یې مالونه ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته راوړه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه نه سوه اوښه سل آسه دوه سوه اوقیه سپین زر او د سرو زرو زر دیناره ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته راوړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم یعنی تر نن ورځې ورسته چې عثمان رضی الله تعالی عنه هر څه وکي zarar نه ورسوي په دغه حدیث شریف کې وهغه کسانو ته زجر او تعذيب دی چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د در رضی الله تعالی عنه پر سیاست تبصره کوي او ځینې لیکوالان ډېرې اوږدې اوږدې صفحې لیکي چې حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه په خپل سیاست کې یو طرفه او ضعیف وو. دوی په دغه کار سره چې د اسلام پر تاریخ په درواغو او د خلقو په خطا ایستلو سره قسم قسم تورونه او تهمتونه وتړي، خپل غربي باداران خوشحاله کوي. دغه کسان خپل ځانونه د عفت او نزاهت، پوهې او صداقت په لوړو برجو کې کښېنوي او د هغه ځایه څخه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پر سیاست تبصرې او اعتراضونه کوي. په حقیقت کې دغه کسان تر هر څه دمخه ودې ته اړ دي چې اول خپل مرضونه تشخیص او پیدا کړي، او بیا د هغه امراضو علاج د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د سیرت په ویلو او په هغه پسې په اقتدا کولو وکړي. د دوی د قلبي امراضو د علاج یوازنۍ لار هم دغه ده چې د عثمان رضی الله تعالی عنه په ژوند ځان خبر کړي او بیا اقتدا پسې وکړي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سیاست چې هر څه وو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مبارک قول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم تر اوریدلو وروسته به کم ادب و چاته دغه اجازه ورکړي چې د عثمان رضی الله تعالی عنه پر سیاست د تبصره او اعتراضونه وکړي دوهم، منافقان او اسلام ته د هغو خطر، د تبوک په غزا کې چې په کومه اندازه آیاتونه د منافقانو د خطرو په باره کې نازل شوي دي او د هغو حالات یې بیان کړي دي، په بله هیڅ غزا کې داسې نه ده پېښه شوې. ته به په سورة التوبه کې آیاتونه نه، بلکې ډېرې صفحې ووینې چې اکثره آیاتونه یې د جهاد فی سبیل الله اهمیت بیانوي. جهاد بالنفس، جهاد بالمال، او فرمايي چې دغه جهاد د مسلمان پر صداقت او اخلاص يواځنی دليل دی. د مؤمن او منافق په مابين کې هغه مهم فرق جهاد دی او مسلمانان که واقعا هم مسلمانان وي بايد د راحت او استراحت په کونج کې نه کښيني، هغه تکاليف او زحمتونه چې ودوی ته د الله جل جلاله په لار کې پېښېږي لوی ونه بولي، لکه منافقانو چې به ويل اوس د ګرمۍ او د مېوو د پخېدو وخت دی، انتظار وکړئ چې هوا يخه شي بيا به ولاړ شو. په دغه غزا کې د منافقانو د حالاتو څخه موږ دغه درس اخيستلای شو چې په هر عصر او هره زمانه کې د منافقانو نفاق د مسلمانانو دپاره لوی خطر دی، او دا ویلای سو چي اسلام یعني زه مسلمان یم دا په خوله سره یوه دعوه ده د دغه دعوې د اثبات د پاره شاهدان په کار دي او هغه شاهدان جهاد او د تکالیفو قبلول دي دا د دې د پاره چي صادق د کاذب څخه معلوم او جلا سي او د مؤمنانو ایمان د منافقانو د جدل څخه وپیژندل سي او د تبوک غزا د دغه الهي قانون دپاره مهمه او عظيمه ماده وه، ځکه هلته د مسلمانانو امتحان ډېر لوی امتحان وو چې منافقين يې د صادقه مسلمانانو څخه جلا کړه او هلته داسې آياتونه نازل شوه چې مسلمانان يې و دې ته متوجه کړه چې په هر ځای او هره زمانه کې بايد د منافقانو د شر څخه ځان وساتي او مسلمانان یې په دې پوه کړه چې و مسلمانانو ته شر نه راځي مګر د منافقینو د طرفه. د اسلام دښمنان نشي کولای چې و مسلمانانو ته دې ځان ور ورسوي مګر د منافقانو د لارې او مسلمانان د دوی کافر دښمن داسې نشي خطا ایستلای لکه منافقان چې یې خطا باسي. مسلمانانو ته د ضعف، کهالۍ او تفرقې مرض بل څوک نه شي راوستلای بې له منافقانو. و مسلمانانو ته لوی خطر د منافقانو د طرفه ورپېښېږي، ځکه منافقان د اسلام سره د اسلام په نامه جنګېږي و اسلام ته د اسلام په اسلحه چمونه جوړوي، اسلامي احکامو ته د اصلاح په نامه سره تغیر ورکوي، د اسلامه څخه جوړې شوې او اړول شوې فتواوې د خپلو مقصدو د حاصلولو او د بادارانو د خوشحاله کولو لپاره راباسي. د دغه غذا څخه باید مسلمانان کوم درس او عبرت واخلي؟ هغه دا دی چې د د باندني دښمن څخه دې یو وار ځان ساتي او د داخلي منافقانو څخه دې زر واره ځان ساتي او تر هر څه دمخه دې د منافقانو سره ددې لپاره وجنګیږي چې په دوی کې نفاق نشر نه کړي. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاست د منافقانو سره او د خپلو اصحابو صادقه مؤمنانو سره. پر موږ اوس دا لازمه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه سیاست کې فکر وکړو چې د منافقانو سره یې کاوه، او هغه سیاست ته متوجه سو چي د صادقه مسلمانانو او خپلو اصحابو سره یې کاوه، تا ولیده چي ډېر منافقان د تبوک د غزا څخه پاته سوه او بیا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله قسم قسم عذرونه یې ورته ویل پر دغه سربېره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته عفو وکړه او د دوی باطني حال یې و الله جل جلاله ته پرېښاوه او لږ او لږ شمېر مسلمانان چې بې له شکه او نفاقه صادقه مؤمنان وه د دغه غزا څخه پاته شوه او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله بې له عذره او درواغ جوړولو یې عفو ځینې وغوښته خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عقاب ورکړ او عفو یې نه ورته وکړه تا هغه عقوبت وليدی چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و دغه صادقه مؤمنانو ته ورکړ څونه سخت او شدید وو دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولې د منافقانو سره نرمي او د عفو لار اختیار کړه او د صادقه مسلمانانو سره شدت او د عقوبت لار اختیار کړه جواب، په دغسې ځای کې شدت او عقوبت د شرف او اکرام علامه ده. دا هغه کسان وه چې په وروسته کې د دوی د عفوې او توبې د قبلېدو دپاره آیاتونه نازل شوه او د قیامت تر ورځې به ویل کېږي، خو منافقان د دغه شرف او اکرام وړ او مستحق نه وه چې د دوی په باره کې دې د عفوې او توبې آیاتونه نازل شي. بل دا چې منافقان په دوژخ سره محکوم دي، دوی په حقیقت کې کفار دي. دغه دوی چې په دنیا کې په ظاهره سره اسلام ښکاره کوي، دغه اسلام یې د قیامت په ورځ د جهنم د اوره څخه نه خلاصوي. الله جل جلاله موږ امر کړي یو چې دوی او د دوی دغه ظاهري حال سره پرېږدو او دنیوي شریعت او احکام د دوی پر ظاهره عملي کړو. د څه لپاره د دوی د عذرو او د خبرو د حقیقت څېړنه او تحقیق کوو؟ موږ د دوی سره فقط هغه د دوی پر ظاهري شکل معامله کوو او احکام پر جاري کوو، لکه څرنګه چې دوی هم و موږ ته فقط خپل ظاهري حال او ظاهري عقیده راښکاره کوي. ابن قيم رحمه الله وايي، الله جل جلاله هم د خپلو بندګانو سره د دوی د ګنهو په عذاب او عقاب کي دغسي معامله کوي، خپل هغه مؤمن بنده ته چي الله جل جلاله يې خوښ لري او د ده په دربار کي عزت لري په يوه کوچنۍ خطا او ښويدلو سره ادب ورکوي. چې همېشه ویښ او بیداره و اوسې او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله په دربار کې کښته او سپک وي دی او دده ګناهونه سره پرېږدي هر وخت چې یوه ګناه وکړي په دنیا کې یو بل نعمت ورکړي په دغه غذا کې نور هم ډېر احکام او عبرتونه شته خو زه د مضمون د اوږدوالي د بېرې تر تېرېږم او یو څه به تاسې هم و فکر کولو ته پرېږدم چې نور چه شي ځینې را ایستلای شئ. وروڼو! د تبوک غزا چې د هجرت په نهم کال کې د رجب په میاشت کې وه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آخري غزا ده. نو اوس دا ښه او لازمه بولم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله غزاوې د یو څو اړخو څخه وڅېړو او ځینې نتیجې ځنې راوباسو. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله غزاوې، اووه ویشت، یا د علماوو په بل قول اته ویشت غزاوو ته رسیږي او ټوله سریې یا ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیږلي دي و شپېتو سریو ته رسیږي او په ټولو غزاوو او سریو کې جنګ نه دی پیښ شوی ځکه ځینې غزاوې او سریې بې له جنګه پای ته رسیدلي دي. خو په دغه ټولو غزاوو او سريو کې د مسلمانانو او د کفارو د طرفه د وژل شوو کسانو شمېر تر يو زر او اتلسو نفرو نه زياتېږي او دا هغه عدد او شمېر دی چې د جزيرة العرب د ټولو جنګو په تاريخ کې تر دغه لږ وژنه او تلفات نشته. هو! تر اسلام او اسلامي جنګو دمخه په جزيرة العرب کي جنګونه کيده او بې حسابه خلق پکښي وژل کيده خو هغو جنګو بې له دښمنۍ او عداوته، بې له تفرقې او عناده، بې له چور او چفاول څخه بله نتيجه نه درلوده. مګر اسلامي غزاوو په دغه لږ تلفات هغه بې حسابه فائدې په وجود راوړې چې اول يې د يوه الله جل جلاله عبادت، توحيد، او د بتانو ماتول دي. امن خو وهغه اندازې ته ورسېدی چې د حيره يا قادسيې څخه به يوې ښځې کولای شوای چې يوازې رهي شي پر بيت الله الحرام طواف وکړي او بيرته خپل کلي او وطن ته په امن او امان ولاړه شي. او په دې سفر کې به بې له الله جل جلاله بل د هیچا څخه نه بېرېده او دا هغه جزیرة العرب وه چې د ځنګله قانون پر مسلط و، هر قوي به ضعیف خوړی، چور او چپاول، غلا او وژنه، د ښځو او کوچنیانو په اسارت نیول او بیا د مینځو او مریانو په شکل په نورو ځایو کې خرڅول، دغه د دوی د ژوند قانون او اساس و. یوه تجارتي قافله د یوه لښکر بې حفاظته تر خپل مقصده پورې نه شوای رسېدلای، خو بالمقابل اسلامي غزاوې او سریې، بلکې اسلامي جنګونه د قرآن مجید پر هغه دوه اصله او قانونه بنا وه، الف، هغه چې رب عزوجل فرمايي، والفتنة اشد من القتل، فتنه، بې امنيتي، د مال او اولاد نه حفاظت، اغوا او د خلقو د اولادو تښتول، دا تر قتل او وژنې اشد دي. د هغه ټولنې په ژوند کې به څه خوند او څه مزه وي؟ چې هلته نه سکون وي نه اطمینان، نه امن وي نه امان، هلکان یې د پیسو لپاره تښتول کیږي، انجونې یې په زور ځینې بیول کیږي. با الله جل جلاله فرمایي، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب او تاسې لره په قصاص کې ژوند دی، ای د عقل او بصیرت خاوندانو! په کومه ټولنه کې چې قاتل نیول کیږي او د خپل عمل جزا ورکول کیږي هلته دا ممکنه نه ده چې بل څوک دې پر قتل یا د یو چا پر وژلو اقدام وکړي مګر د دغه پر عکس که په یوه ټولنه کې ژوند او عادت داسې وي چې هر چا چې هر څه وکړه نه بیا د هغه په لټنه کیږي او نه جزا ورکول کیږي دلته نو د قتلو او وژنو شمیر تر اندازې وځي د دغه آیات شریف مقصد داسې شو چې د یوه قاتل په قصاصولو سره د سلو نورو قتلو مخه ونیول شوه او که دغه قاتل پرېښول شو د سلو نه بلکې د زرو نورو قتلو اجازه صادره شوه نو اسلامي جنګونه او جزاوې د دې لپاره وه او دي چې شر او فساد، فتنه او وژنې ورک کړي. او ورک هم شوه نو د جزیرة العرب په ژوند او قانون کې دغه ډېر لوی فرق په دغه لږ موده کې د دغه اسلامي غزاوو په سبب راغلی. دغه غزاوې او د هغو تلفات تعدیبي شکل لري نه تعذیبي. د اسلامي غزاوو مثال داسې دی لکه د جراحۍ یو ډاکټر چې د انسان د جسم یا بدن څخه یوه لږ حصه څیري او زخمي کوي یا یې بالکل قطعه کوي، خو ټوله جسم او بدن په اصلاح کېږي. دوهم، که د اسلام د نشرېدو و سرعت او چابکۍ ته وګورو، د هجرت په شروع کې د مسلمانانو تر حکم لاندې مځکه دوه سوه څلور اویا مربع میله وه او پس له لسو کلو څخه تر یو میلیون مربع میله زیاته مځکه د مسلمانانو د حکم تابع وه. سبحان الله! یو څه دقیق او متوجه شئ! مسلمانانو د دغه ډېرې او پراخه مځکې په تسلط او لاس ته راوړلو کې څونه قرباني ورکړې ده؟ که د مسلمانانو شهیدان پر وخت او زمانه ووېشو، نو مسلمانانو د میاشتې یو نفر په قرباني کې ورکړی دی، خو د خیر، امن او اصلاح مېوه او ثمره یې تر اوسه پورې موږ خورو. درېيم، که د اسلامي جنګو او غزاوو تلفات او شهيدان د دوو جهاني جنګو سره قياس او مقايسه کړو، اول جهاني جنګ چې په یو زر نهه سوه څوارلس عيسوي کال کې شروع او تر یو زر نهه سوه اتلس کال پورې يې دوام درلود، يوه محقق ليکوال د بريتانيې په دايرة المعارف کې ليکلي دي. په اول جهاني جنګ کې د وژل شوو کسانو شمېر شپږ ملیونه او څلور لکه نفره دی، مګر په دوهم جهاني جنګ کې د وژل شوو کسانو شمېر د پنځه دېرش ملیونو او شپېتو ملیونو په مابین کې دی، دا خو یې قتل، وژنه او بربادي وه. مګر نتیجې ته یې هم وګورئ، ټولو خلقو ته معلومه ده چې دغه دواړو جنګو و بشر ته نه دیني نه دنیوي نه ډېره نه لږ فایده رسولې ده. خو بالمقابل هغه د اسلامي جنګو تلفات چې په مجموعي ډول سره یو زر اتلس نفره کېږي او هغه یې فایدې او ګټې وې، په دې باره کې که زه هر څه ووایم هغه لږ دي. کتاب یا فتې د هغه د ځایولو د پاره نه دي کافي، خو په خپله ویونکی او اورېدونکی په دې موضوع کې د فکر آس د خپل قدرت پر اندازه ځغلولای شي. څلورم، که موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و غزاوو او سریو ته وګورو، نو په نتیجه کې نه موږ او نه بل هغه چا ته چې د جنګو د حالاتو په مثبت او منفي اړخو پوهېږي، دا ممکنه ده چې بل څه ووايو بې له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټول تاریخ او ټوله دنیا کې هغه لوی او تر ټولو پوه عسکري قائد او قومندان وو تر ټولو خلقو په ثبات، عمیق فراست او باخبري کې لوړ وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري او حربي قیادت په صفت کې یو نادر عبقریت درلود، لکه څرنګه چې د نبوت او رسالت په مقام کې سید او سردار د انبیاوو و، دغه رنګه یې په عسکري میدان کې هم تر ټولو انسانانو تفوق او لوړوالی درلود. و هیڅ جنګ ته نه دی داخل شوی مګر په یوه وړ او مناسب وخت او پر داسې طریقه چې د حزم، شجاعت او تدبیره څخه به ډکه وه. نو ځکه په یوه جنګ کې د جنګو هم داسې نه دی ناکامه شوی چې هغه ناکامي دې د حکمت د غلطیا یا د لښکر د نه تنظیمولو یا د استراتیجي ځای د نه نیولو په سبب راغلې او پېښه شوې وي. په هر جنګ کې یې د مقابلې لپاره هغه ښه او مناسب ځای اختیار کړی دی او د مقابلې لپاره یې ډېر ښه او معقوله نقشه ترتیب کړې ده، بلکې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په خپلو ټولو جنګو کې دا ثابته کړې ده چې د ده علیه الصلوة والسلام قیادت یو بل نوی قسم قیادت و. داسې قیادت نه وو لکه خلقو ته چې ورمعلوم وو یا د دنیا په نورو قومندانانو کې لیدل کیږي. هر څه چې په احد او حنین کې ځینې د شکست حالات ولیدل شوه هغه د قائد د تصرف په سبب نه وه بلکې په حنین کې یې د لښکر د ځینو افرادو ایماني ضعف سبب وو او په احد کې یې د قائد د اوامرو څخه نافرماني سبب وه. د لښکر افرادو په هغه حکمت او نقشه عمل ونه کړ کوم چې د دوی د قائد د طرفه څخه په عسکري لحاظ پر دوی لازمه شوې وه خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عبقریت او شجاعت په دغه دواړو غزاوو کې هغه وخت ښکاره شو چې مسلمانانو ماته وخوړه په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دښمن و مخ ته ثابت ودرېدی او په خپل نابغه حکمت سره يې وکولای شوای چې دښمن و خپل هدف او مقصد ته ونه رسېږي لکه دا کار چې يې په احد کې وکړ يا يې د جنګ صفحه ور واړول شکست يې په نصرت سره بدل کړ لکه دا کار چې يې په حنين کې وکړ سره د دې چې په جنګ کې د دغسې خطرناک حالاتو پېښېدل او دغسې واضحه او معلومداره شکست خوړل د قومندانانو حواس ځنې وړي د هغو پر اعصابو ډېر بد اثر پرېږدي. په دغسې حالاتو کې ډېر مشهوره او نامداره قومندانان د خپل ځان د خلاصېدو په فکر کې کېږي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بېشکه رسول الله دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري او حربي قیادت اړخ و. اوس د دغه غزاو بل اړخ ته راشه. پنځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای سوای چې په دغه غزاو سره په ټوله جزیرة العرب کې امن او امان، سلامتي او سلام خپور او نشر کړي، د فتنو اور یې ووژي، د اسلام د دښمنانو، د مشرکانو او بت پرستانو شان او شوکت یې داسې ورمات کړ چې هغو و صلح ته رجوع وکړه او صلح یې وغوښته، او د الهي دين و دعوت ته لار خلاصه او ايله شوه. د دغو جنګو په نتيجه کي رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم خپل صادق اصحاب کرام د هغه منافقانو څخه وپيژنده چي په زړو کي يې غدر او خيانت ساتی. پنځم، رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم په دغه غزاوو او جنګو سره داسي قومندانان تربيه کړه، چې د ده عليه الصلاة والسلام تر رحلت وروسته د فارس او روم سره د عراق او شام پر مځکه وجنګېده او د هغو تر مشهوره قومندانانو د جنګ په نقشه او اداره کې لوړ او پوه وه وې کولای سوای چې هغه قوي مملکتونه د خپلو مځکو او وطنه څخه وشړي. د هغه مالو او باغو څخه یې وشیړي چي دوی په امن او امان، په عیش او عشرت، نعمتو او راحتو کي هلته اوسېده. شپږم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای سوای چي د دغه غزاوو په برکت و خپلو بې وزله ملګرو مسلمانانو ته د اوسېدو ځایونه، مځکي، کارونه او کسبونه ورتهیه او مهیا کي. چې په دغه واسطه سره د ډیرو هغه مهاجرینو مشکلات لرې شوه چې نه مال درلودی نه کور خو په دغه غذاو سره یې اسلحه، سامان او نفقه برابر کړه خو دغه ټوله یې په داسې شکل سره لاس ته راوړه چې مثقال ذره ظلم او تیری یې هم پر چا نه دی کړی. اووم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غذاو د جنګو و هدفو او مقصدو ته تغیر ورکړي په جاهلیت کې چې د کوم مقصد لپاره جنګونه کېده، هغه مقصد او هدف ته یې تغیر ورکړ. د جاهلیت جنګونه چور او چپاول وو، وژنه او تجاوز وو، ظلم او بغاوت وو، د بدلې او انتقام اخیستل وه، د ضعیفه ټکول وه، د آبادیو او کورو نړول او خرابول وه، د ښځو د حرمت ایسته کول وه، پر سپین ږیرو، کوچنیانو او هلکانو شدت وو. د کښت او نسل هلاکت وو، بالاخره فساد فی الارض وو. دغه جنګونه په اسلام کې وجهاد ته واوښتل چې پاک هدف، لوړ غرض او داسې ښه نتیجه په لاس راوړي چې په هغه سره انساني او بشري ټولنه په هر ځای او هر وخت کې فخر وکړي هغه د جهالت جنګونه په داسې جهاد سره بدل شوه چې انسان د ظلم او تجاوز د قانونه څخه د عدالت او انصاف و نظام ته بیايي. هغه نظام چې قوي به ضعیف خوړي د جهاد په واسطه و داسې نظام ته اړول کیږي چې قوي د دې لپاره ضعیف شي چې د مظلوم حق ځینې واخیستل شي. جهاد د سپینږیرو، ښځو او کوچنیانو حقوق راژوندي کوي. جهاد د الله جل جلاله مځکه د غدر او خیانت، ګناه او تجاوز څخه پاکوي، په عوض او بدل کې یې امن او سلامتیا، رحمت او محبت، د حقوقو مراعت او مروت ورته راوړي. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د جنګ دپاره شریف او محترم قوانین کښېښوول، خپل لښکر او قومندانان یې د دغه قوانینو په مراعتولو سره مکلف کړه. هیچا ته یې دا اجازه نه ده ورکړې چې د دغه قوانینو څخه په هیڅ حال کې سرغړونه او مخالفت وکړي. امام مسلم د سلیمان ابن بریده رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي، کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څوک پر لښکر یا سریه امیر مقرره کړي، نو بیا داسې وصیت او نصیحت ورته کاوه، د خپل ځان په باره کې د الله جل جلاله د عذابه څخه وبېرېږه او ستا د ملګرو مسلمانانو سره ښه ګذاره او معامله کوه او بیا بې ورته وویل، د الله په نامه په فی سبیل الله جهاد ووځه. د هغه چا سره جنګ کوه چې پر الله جل جلاله کافر وي، غدر او تجاوز مه کوه، د چا اندامونه مور پرې کوه، کوچنی مه وژنه، او بیا بې ورته ویل، یسرو ولا تعسرو، د خلقو سره آساني کوئ سختي مه ورسره کوئ، وسکنو ولا تنفرو، په خلقو کې سکون او اطمینان راولئ مه متنفره کوئ، په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که به د شپې د یوه قوم و منطقې ته ور ورسېدی په هغه شپه یې حمله نه پر کول تر سهاره یې انتظار ورته کاوه تاسې پوهېږئ چې دا ولې؟ ځکه د شپې به ښځې او کوچنیان ټوله بیده وه نې غوښته چې دغه شپه پر خرابه او نا آرامه کړي او په سهار کې به و هغو ته د تیښتې لار خلاصه وه، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دې څخه سخته منع کړې ده چې څوک دې په اور وسوځول شي، د کوچنیانو او ښځو د وژلو او وهلو څخه یې منع کړې ده، د چور او چپاول څخه یې منع کړې ده، تر داسې اندازې چې فرمايي، چور کوونکی تر هغه چا په کمه نه دی چې د مړه شوي حیوان، میتې، غوښې حلالې بولي یا خوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د باغو او کښتو د سوځولو او د درختو د پرې کولو څخه منع کړې ده مګر په هغه وخت کې بیا اجازه شته چې و دغه کار ته جنګي شدید ضرورت پیدا شي او بې له دغه کاره څخه د دښمن تسلیمېده امکان ونه لري. د مکې مکرمې د فتحې په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، زخمي مه وژنئ، بندي مه وژنئ، هغه چې تښتي او ځغلي په هغه مه پسې کېږئ. او دغه قانون یې جاري او عملي وګرځاوه چې قاصد نه وژل کېږي. د معاهدینو د وژلو څخه یې په شدت سره منع کړې ده، تر داسې اندازې چې فرمايي، که چا معاهد ووژي، د جنت بوی به نه ور ورسېږي. او د جنت بوی د څلوېښتو کلو د لارې څخه و یو چا ته ورسیږي، یعنې د ده او د جنت په مابین کې به د څلوېښتو کالو د لارې پر اندازه لیرېوالی وي. معاهد څوک دی؟ معاهد هغه چا ته ویل کیږي چې اسلامي حکومت د هغه سره د امان عهد او وعده لري، لکه زموږ په وطن کې هندوان، یا هغه کسان چې د اسلامي حکومت د طرفه د امان وعده ورکول شوې وي، چې په دې کې ټول هغه کفار شامل دي چې اسلامي ملک ته په ویزه سره ورځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د جنګو د پاره داسې پاک او سپېځلي قوانین ایښي دي چې جنګونه یې د جاهلیت د خیرونو او لغړونو قوانینو څخه پاک کړه او مقدس جهاد یې وګرځول. وروڼو! موږ وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک د غزا څخه مدینې منورې ته تشریف راوړی او د تبوک په غزا کې د منافقانو دریځ او موقف ښه ښکاره او واضح شو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې پر منافقانو جدي او انتهایی شدیده ضربه وارده کړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړ چې خلق دې په مسجد نبوي کې سره راټول شي. ټول هغه نفرو ته چې خبر ور ورسېدی او موجود و راغله او په مسجد نبوي کې سره یو ځای شوه چې په دې خلقو کې ډېر منافقان هم و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ شو او په خطبه ویلو یې شروع وکړه چې دغه خطبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عظیم خطبو څخه ده پس له هغه څخه چې د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او پر خپل ځان علیه الصلاة والسلام یې درود ووایه نو یې وفرمایل ای خلقو په تاسې کې منافقان سته د هر چا نوم چې یاد کم هغه دې ولاړ سي او د مسجد څخه دې ووځي خلق د بيري څخه په ريږديدو شوه هر يو بيريږي چي اوس زما نوم ياد نه کي رسوايي او فضيحت دي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم د نومو په يادولو شروع وکړه فرمايي قم يا فلان هغه ولاړيږي او د مسجد څخه وزي قم يا فلان قم يا فلان څو د منافقينو د مشرانو څخه يې شپږ دېرش نفره ياد کړه. خلق په بېره کې دي چې دا څه حال دی، اوس د منافقانو سره په ښکاره او واضح ډول مقابله کېږي، ځکه د هغو جرأت زیات شوی و، غوښته یې چې د غوښته یې چې د دسیسو او مؤامرو لپاره د مسجد په نامه سره یو مرکز جوړ کړي، نور یې هم داسې کارونه کول چې د تحمل وړ نه وه. ستاسې په یاد دي چې د تبوک د غزا لپاره یې لښکر وایست او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه یې جلا واړول او بیا بیرته پاته شوه نه ولاړه او بلې ډلې بیا غوښته چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د هغه لوړې څخه لاندې وغورځوي. او لږ ناوخته راغلم، کوم وخت چې راورسېدم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافقانو نومونه یاد کړي وه، ومې لیده چې د منافقانو څخه یو نفر د مسجد د دروازې سره ناست دی مضطرب او پریشانه معلومیږي، ما ورته ویل څه درته پېښه ده ولې تر مسجد د باندې ناست یې؟ ده ویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافقانو په جمله کې حساب کړم، وايي ما ورته وویل، الله دې ذلیل که، د خپل عمل اقرار نه کوې او پټوې یې، بیا وایې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منافقانو کې حساب کړم؟ دغه ورځ د منافقانو د فضیحت او رسوایي ورځ وه، ټول شرمنده او رسوا شوه، خو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین نوم د منافقانو په جمله کې نه کړ یاد، ځکه هغه مشهور او معروف و، د هغه په رسوایي کې ډېر آیاتونه نازل شوي وه، مګر نور یې یاد او رسوا کړه. پس له دغه ورځې څخه د منافقانو فعالیت ډېر پټ او سري وو، بیا یې په ښکاره سره کوم د نفاق عمل نه دی کړی، دا د منافقانو سره د علني مقابلې او مواجهې ورځ وه، بیا نو د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په خپلو کارو او اعمالو کې موازنه او برابري راوستلې وي، په دغه ورځ یې و مسلمانانو ته د حیره د فتح کېدو زېری ورکړ، حیره په عراق کې د کافر عربو پایتخت و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و، دغه منافقان چې تاسې ولیده کم قیمت او اهمیت نه لري، بلکې نصر او فتوحات ستاسې مسلمانانو دي، نو یې وفرمایل، تاسې به حیره فتحه کړئ، والله لکه زه چې د حیره و قصرو ته ګورم او فتحه کیږي. لکه زه چې دغه اوس د یوې قلا و دروازې ته ګورم او هغه قلا فتح کیږي اول هغه څوک چې د دغه قلا د دروازې څخه د تسلیمېدو د پاره راوځي هغه شیما بنت نفیله ده دغه شیما پر ابلقه غاتره سپره ده تور پوړنی پر سر دی او اول هغه څوک ده چې تسلیمیږي د حیره فتح یې ټوله تر پېښېدو د مخه ورته بیان کړه، د قلا دروازه خلاصېږي، فلانی راوځي، دا ټوله اطمینان و چې فتوحات او کامیابي، نصرت او بری ستاسې دی. یو د صحابه کرامو څخه چې زکریا ابن یحیی نومېدی، صادق مؤمن او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر قول یې یقین و، پوه شو چې دغه کار حتماً کېدونکی دی، نو ولاړ شو او عجبه خبره یې وکړه، ویل، یا رسول الله! دغه شیماء ما ته راکړه، یعنې په غنیمتو کې دې زما په حصه کې وي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، هغه یې ستا. په وروسته کې بیا زکریا ابن یحیی رضی الله تعالی عنه د حیره په فتحه کولو کې ګډون او اشتراک وکړ، او حیره د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پر لاس فتح شوه کوم وخت چې حیره تسلیم شوه او د قلا دروازه یې خلاصه کړه اول هغه څوک چې د دغه قلا څخه راووتی هغه شیما و چې پر ابلقه غاتره سپره او تور پوړنی یې پر سر و دا راووته او زکريا ابن يحيی د هغې غاتره تر غاړه ونيول، ويل دا زما ده، خلقو پر وخندل، ويل موږ تر اوسه غنيمتونه نه دي ويشلي، ته صبر وکه، ده ويل يا، دا تر ويش دمخه زما ده، خلقو ويل څنګه ستا ده، ده ويل دا ماته رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم راکړې ده، خلقو ويل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم پخوا لا رحلت کړی دی، ته څنګه دغه خبره کوې، ده ويل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل رحلت د مخه د دغه فتح زیری راکړی دی او دا یې په هغه ورځ ماته راکړی ده خلق په تعجب کې سوه او د لشکر قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته ورغله خالد رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا رجل هر سړی کولای شي چې دغه سي دعوه وکي ته د دغه خپل دعوی د پاره شاهدان لرې ده ویل، هو. ویل، ورسه رایه وله. زکریا ابن یحیی رضی الله تعالی عنه وایي، ولاړم، په لښکر کې وګرځېدم، چې څوک په دغه ورځ حاضر وه. فقط دوه نفره مې پیدا کړه، چې یو یې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه و او بل یې محمد ابن بشر رضی الله تعالی عنه و. دغه دوه نفره په هغه ورځ حاضر وه او راغله، ویل، هو، شاهدي ادا کوو چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دغه شی ما وده ته ورکړې ده. نو خالد رضی الله تعالی عنه ویل، هو، واخله دا ستا ده. حیره تسلیم شوه او عبدالمسیح ابن نفیله چې د شیما ورور و راووت. دغه عبدالمسیح په صلح او پس له صلح راووت، مګر خور یې شیما تر صلح دمخه د بندي په شکل ونیول شوه. نو عبدالمسیح و زکریا ته ورغلی ویل دغه زما خور راپرېږده. زکریا ویل یا، نې درپرېږدم. عبدالمسیح ویل هر شی او هر څونه مال چې ته غواړې دربېکم، خو دا راپرېږده. زکریا ویل والله تر هغو بې درپرې نږدم چې لس سوه درهمه رانه کې. لس سوه درهمه فقط زر درهمه کېږي، لږ پیسې وې، عبدالمسیح په تعجب کې شو، ویل واخله دغه یې لس سوه درهمه. زکریا زر درهمه واخیسته او شیما یې ور پرېښول. مسلمانانو زکریا ملامتاوه، ویل سړیه تا څنګه په زر درهمه ور پرېښول، په والله که دې سل زره درهمه ځینې غوښتي وای درکول یې. زکریا ویل سبحان الله. آیا په حساب کې تر لس سوه زیات عدد سته؟ لس سوه خو هغه آخري حساب دی. وروڼو! دغه بسط او عادي ژوند ته وګورئ چې مسلمانانو درلود، د دغه خلقو حساب نه وو زده، په ساینس او تکنالوژي نه پوهېده، د اوسني علومو او کشفیاتو څخه په هیڅ نه وه خبر، مګر صادقه او واقعي ایمان، د صدق او اخلاص ایمان چې په زړه کې ځای ونیسي، او د بشر تر طاقت لاندې کوښښ ورسره یو ځای شي دنیا تابع کولای شي که نه ښکاره او واضح مثال یې د هغه وخت مسلمانان او د هغو دښمنان کفار دي کفارو جایدادونه پیسې او د هغه وخت ټول ممکن وسایل درلوده خو مسلمانانو که هغه شیان نه درلوده ایمان یې درلودی نو ځکه د اسلام د دښمنانو په وسه نه شوه پوره چې د مسلمانانو په مقابل کې ودریږي او شکست پس له شکسته یې خوړی اصلي خبره په صدق او اخلاص کې ده الله جل جلاله فرمایي ان تنصروا الله ينصركم که تاسو په صدق او اخلاص سره د الله جل جلاله د دین نصرت وکړئ الله جل جلاله به ستاسې نصرت وکړي، مسلمانان په عقیده او ایمان جنګیږي نه په شمیر او اسلحه. وروڼو! بیرته هغه خپلې قصې ته راګرځم، کوم وخت چې د منافقانو سره علني مواجهه او مقابله وشوه، د دسیسو او مشورو مرکز یې چې د مسجد په نامه سره وو، وسوځل شو، او د دوی مشران رسوا شوه، دا مسئله پر عبدالله ابن ابی منافق ډېره درنه شوه، نو د ډېر غم او هم په سبب په دغه نهم کال کې د هجرت مړ شو، کوم وخت چې دغه منافق پوه شو چې د مرګ وخت مې راغلی دی، دا غوښتنه یې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دې راته راشي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، نبی الرحمة، هم د هغه و کور ته په داسې حال کې ورغلی چې هغه منافق د مرګ پر بستر پروت و او د ځان سره یې خبرې کولې، وایي هغه زما حلفاء او معاهدین یهود چیرې دي چې کومک او عزت مې وکړي، کشکې دوی زما سره وای. دا منافق ځان مسلمان بولي، په ظاهره یې اسلام ښکاره کاوه، مګر اوس د مرګ په پر وخت یهود غواړي، د زړه تعلق یې د هغو سره وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، آیا ما ته د یهودو د دوستۍ څخه نه وې منع کړی؟ عبدالله منافق ویل، اسعد ابن زراره یهود خوابدي کړه، څه فایده ور ورسېده؟ اسعد ابن زراره چې د انصارو څخه وو او قصه یې مخکې تېره شوې ده، اوس د ابی زوی منافق هغه یادوي چې د یهودو څخه یې بد راتله، دغه د یهودو دښمنۍ څه فایده ورته وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی، عبدالله ویل، یا رسول الله دا د عتاب وخت نه دی، زه د مرګ پر حال یم. مګر دغه منافق د مرګ په وخت کې هم د یهودو صفت کوي او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، که زه مړ شوم ستا دغه اغوستی قمیص به زما کفن کې او ته به د جنازې لمونځ راباندې وکړې بل چا ته مه وایه چې هغه د جنازې لمونځ راکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی الرحمة وفرمایل، دا به درسره وکړم. عبدالله ابن ابی ابن سلول مړ سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق را ټول کړه غواړي چي د جنازې لمونځ پر وکي عمر فاروق رغدی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله دا منافق دی او ټول خلقو ته معلوم دی لمونځ مه پر کوه ته څنګه د منافق پر جنازه لمونځ کوې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل پرې مږده یا عمر عمر رضی الله تعالی عنه بیا وویل، یا رسول الله دا منافق دی لمونځ مه پر کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، الله جل جلاله ماته اختیار راکړی دی او فرمایي، استغفر لهم او لا تستغفر لهم یعنی که ته د منافقانو د پاره بخښنه وغواړې که ونه غواړې. نو دغه دواړه حالته زما و اختار و اختیار ته پرېښول شوي دي، منع کړه شوی نه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې لمونځ پر ادا کړي، اوس غواړي چې تکبیر ووایي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ور نږدې شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راکش کړ. ویل یا رسول الله دا منافق دی لمونځ مه پر کوه الله جل جلاله منع کړی یې او فرمایي ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم یعنی که ته دوی لره او یا واره بخښنه وغواړې الله جل جلاله به و دوی ته هیڅ کله بخښنه ونکړي نبی الرحمة صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، تر اویا واره به زیات د مغفرت طلب ورته وکړم، شاید الله جل جلاله یې وبخښي. دا د رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی سره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رحمت او مهرباني وه. دا هغه منافق دی چې پر قسم قسم آزارو سربېره یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په ناموس کې هم خبرې کړې وې. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د هغه رحمت او مهربانۍ پر اساس چې الله جل جلاله په ده علیه الصلوة والسلام کې ایښې وه او دی علیه الصلوة والسلام یې په غوره کړی و، پر دغه منافق د جنازې لمونځ آدا کړ او عبدالله ابن ابی ښخ کړ شو. د ده تر ښخېدو وروسته د الله جل جلاله د طرفه آیاتونه نازل شوه. چې په هغو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه محترمو وروڼو څرنګه چې فته پای ته ورسېده، پاته قصه به په راتلونکې اته دېرشمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی، وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم.